لا خیر فی کثیر من نجواهم په دې آیات کې الله تعالی ادب ذکر کوي مؤمنان مسلمانان ته فباره د نجوا کې فباره د جرګو کې او رب تیر مخ کې سره داده مخ کې آیاتونو کې واقعیا ذکر شول د غلاګر او د غیر مرګرو چونکه اغلاګر او د هغې مرګرو به د جرګې کولې د پاره د خلاصولو د اغلاګر چې دا په څه طریقه باندې بچ شي الله تعالی مؤمنانو مسلمانانو ته د جرګو په باره کې آداب بیانوي جرګې کوي خو لیکن خبردار د دې کارونو په باره کې جرګې کوي د دې نه علاوه غیر شرعي جرګې میټینګونه اجلاسونه دا مه کوئ د مجرم د خلاصي لپاره او یا د یو پاک دمن انسان د بدنامولو دپاره یا د مؤمنانو مسلمانانو په خلاف باندې جرګې کول کمیټیانې جوړول اجلاسونه او مشورې کول دا ناجایز دي ستاسو دپاره حرام دي لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتره هیڅ پیدا پر ډیرو کې من نجواهم د جرګې د دیونه په ډیرو جرګو کې خیر نشتره دا لفظ کثرت دلالت کوي په دې باندې چې په لګو جرګو کې خیر شته دی اوس هغه لګې جرګې کومه دي الا من امر بصدقتین مګر جرګه د هغه چا چې حکم کوي بصدقتین په نیکۍ سره د دې لپاره دغه کوي من امر بصدقتین تیزی ورکول په صدقې سره امر نه مراد تیزی ورکول صدقه عمله پرزی که نه پلی او معروفین یا په نیک کار سره معروف هر هغه کار ته وایي یا هر هغه قول ته وایي چې په دلیل شرعي سره د هغې حسن ثابت مخکې بار بار ویلی د داسې یو کار دپاره داسې وینا دپاره مشوره کوئ چې د هغې حسن او د هغې ښایست په دلیل شرعي سره موجود دی ثابت دی دغه باندې جرګه وکړي صحیح دی او اصلاح بین الناس او یا په صلح کولو سره په مین د خلکو کې د مسلمانانو په مین کې اختلاف راغلی دی جګړه راغلی ده وران راغلی ده اوس دې لپاره جرګه او مشوره میټینګ کوي چې د مسلمانانو په مین کې به اصلاح څنګه راشي نو دا درې قسم جرګې دا صحیح دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ټولې خبرې د آدم علیه الصلاۃ والسلام د زوی علیه کله علیه لا له د در پر تاوان دی او نقصان دی مگر ما خلا امرا بمعروف مگر که حکم کوي د نیکی او نهیا عن منکرین او یا د بی دینه خلق منه کوي او ذکر الله تعالی او یا ذکر د الله تعالی نو دې کې ګناه نشته دی او دین علاوه دنیوي پالتو خبرې کول یا میټینګونه کول مشورې کول نه ګناه ده ابن کثیر رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی او اصلاح بین الناس بل حدیث کې راځي د الله تعالی پیغمبر وای کم مؤمن مسلمان چې د دوو مسلمانانو په منځ کې اصلاح راولي صلح راولي او په هغې کې دروغ هم وایي خو لیکن الله تعالی په هغې باندې نه رانسي لیس الکذاب الذي یصلح بین الناس په ینمی خیرا او یقول خیرا د دوه مسلمانانو په منځ کې ډېره زیاته ورانه ده خو لیکن جرګمار ورشي خبره ته وکړي هغه یو ته چې یاره ستا خو په زړه کې ډېر جاخیر لري بل مسلمان په زړه کې خو اړو هېڅ شی هم نشته دی بیا دغه بل خوا ته راشي هغې ته هم دا خبره وکړي اګر که هغې ډېرې بدې ردې ویلي خو ته د هغې نه په ښو الفاظو باندې تعبیر وکړي د الله تعالی پیغمبر وایي دغه انسان دروغجن هم نه دی او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الا اخبرکم بافضل من درجه الصلاه والصيام زه تاسو لره د هغه عمل خبر در نه کمه چې یو سړی په ټوله ورځ روژه نیولي او دغسې په مانځه باندې ولاړي او صدقې ورکوي نو دین ته زه بهترین شی درونه خیمه چې د روجې نه ثواب زیات دی او صدقې نه زیات دی دغه سي د مونږ نه ثواب زیات دی صحابه کرام البلا یا رسول الله اې دا الله تعالی پیغمبر ولینا مونږ ته راوخایا نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اصلاح ذات البین د مسلمانانو په میان کې د اتحاد او د اتفاق سوچ فکر کوي دا غیر لپاره کوشش کوي من منډه تر لیوه جرګې جوړوي نو په دې کې به تاسو ته الله تعالی دومره اجر او ثواب درکړي چې د مونځ روجې صدقې نه ورته زیات ثواب درکوي مستند احمد کې دا حدیث موجود دی لا خیر فی کثیر من من نجواهم نشتره هیڅ پیدا په ډیرو کې جرګو د دیونه الا من امر بس الا من امر بصدقتین مگر جرګه د هغه چا چې حکم کوي په صدقې سره او معروفین یا په نیک کار سره او اصلاح بین الناس او یا په صلح کولو سره په میند خلکو کې و مې يفعل ذلک ابتغاء مرضات الله او چا چې وکړه کار د پاره طلب کولو د رضا د الله تعالی وسو په نوته اجر عظیمه نو زر دې چې ور وکومګه ته اجر عظیمه ثواب لوی دا درې کارونه کول جرګې کول خو لیکن مقصد به پدې کې د الله تعالی رضای مقصد به پدې کې ګډان خوراک سیرلی خوراک و غیره ده نه نن سبا جرګمار سی جرګمار نه خېټماران جرګو کې مقصد سي صرف دومره جرګر دې لپاره کوي یوه خبره به یې د لسو منټو خبره به ته مسلمان ځان ته وې ډوډۍ کور وخوره او لاړ شه جرګه وکړه مسلمان په منځ کې اصلاح راوله خبره خلاصه کړه ورلې یو جرګې ته نو بیا هم خیر دی زه میلمه شولې نو چې کور یې سپخ کړی دی د هغې نه به اضافه طلب کړنډې پخې کې یو چرګ چرګوړی ولل کې خیر دی د میلمه په حیث باندې یو ځای ته جرګې لا د دې لپاره تلل او بیا بس جرګه ده وای جرګه نه بس بیا مزي اختری لوی واده لوی چې د خیراتي بیا خلک را جمع شوي کلیوال څه چل له پلاني ځای کې جرګه ده دوه درې ګډان او ساروي لال کړل دي ناسی او دغه او ډیر جرګمار داسې هم چې هغه جرګې چې کوي نو طرفداری په کوم بیا کوي چې کم یو طرف ته ډوړی خای مزیداري نو خبر هغه طرف ته بیا وي ته مسلمانې ته مؤمنې په سبانه دا کلمه ویلې ده په کم په کم دلیل باندې دغه څاروي ته خوري د مسلمانانو او بیا چیرې فیصله هم حق نه شي کولای بلکې فیصله د هغه چا طرف ته کې په کار کور جوړي خور کور زموږ مرګري یو ځای ته جرګې لتلیو نو هغه ډیر لوی پروګرام کړو هغه ورور مو خو جرګې دراغلی مو ډوډۍ نه یو راغلی دغه فیصله ولا وکړه جرګو خلکو نه وې مونږ خو تیارې مونږ له نه کاو دا چې تاسو دومره تاوان کړی دی دا خو دې مونږ قائل نه یو سیده تیر روان شول په لار کې بل یو مرګره او داغي سره ډوډۍ وخوړله او سیده چې راغله جرګه دغه جرګه نه ده دغه سیرلی او دغه ګډان دي د الله تعالی د رضا لپاره چی نو هغه دا سینه لکه د عام خلک چې نن سبا کوي او بیا د زیاتو جرګمارانو اراده او نیت دا هم نه چیرې د مسلمانانو په میان کې روغ راشي مخکې تاسو ته ما ویرله په قرآن کریم په آیات کې یریدا اصلاح یوفق الله بینهما که د جرګمارو اراده او نیت خالص ته الله تعالی راځي نو دغه دوه مسلمانانو په منځ کې به اصلاح راشي خو چې هغه څلور پنځه سیرلی وخوري د الله تعالی رضا خو ختمه شوله نو بیا هغه په هغې کې نه ورته ثواب میلاویږي او نه د مسلمانانو په منځ کې بیا جوړښت او روغ هم نه راځي ومن یفعل ذلک او چا چې وکړه دا کار من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ته مراد نه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی په سو په نوته اجر عظیمه نظر د چور به کوم غای ته ثواب لې نو دلته کې خاص ته ما حدیث وای چې څوک د الله تعالی د رضا لپاره جرګی لاړ شي نو الله تعالی ته دومره ثواب ورکي لکه د روجدار انسان لکه رمونز کوونکی انسان او دغسی د صدقې او د خیرات کوونکی انسان خو نن سوا چې کومه جرګې دي نو پای کې مونږ دا وایو چې د د منځ کوونکي او د روجهدار او د صدقې ورکوونکي ثواب خو ته لا پرېږده هغه خپل منځ چې کوي هغه هم بیا نه قبلېږي چې حرام وخوري نو چې یوه نوڼۍ د حرام وخوري بیا څلوېښت ورځې د هغې مونځ نه کېږي څلوېښت ورځې یې مونځ نه کېږي چې هغه سبب د رضای الهی دی من امر بصدقتنا او معروف او اصلاح بین الناس نو مؤمنان مسلمانانو په منځ کې صلح راوستل و غیره دا کارونه بیان شول هغه سبب د رضای الهی نو پاغي کې بشارتو نو دې آیات کې الله تعالی هغه سبب ذکر کوي هغه اسباب بیانې چې هغه سبب دی لپاره د غضب الهی نو په دې کې تخفیف شو نو دې توي عرب تو زد علی زد او دا هم د ربط یو طریقه ده په قرآنی کریم کې اسباب د غضب الهی څه دي او اسباب د الله تعالی د ناراضه کېدلو څه دي چې د الله تعالی د پیغمبر خلاف وکړي د صحابه کرام د مؤمنان مسلمانانو د لارې خلاف وکړي او حق د تخه معلوم شوی دی فیصله بل طرف ته بوځي و مې یشاقق الرسول او چا چې خلاف وکړ د نبی صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبین له الهدى ورسته دغه نه چې ښکارا شو د تا هدایت الهدى هدایت ته ښکارا شو دا من بعد ما تبین له الهدى دا قید د مزید قباحت د فار دی ته خو په حق باندې پویږي د الله تعالی په دین باندې پویږي دا غینه ورستو بیا هم د حق نه اوړي بيدینۍ طرف ته باطل طرف ته فیصله کې نو یو انسان په یو مسله باندې پوهه دی په حق باندې پوهه دی بل هغه دی چې هغه پوهه نه دی نو دا هغه پوهه چې کومه په ناحق باندې فیصله کوي د هغې ګناه زیاته ده په نسبت د هغې باندې چې هغه نه دی پوهه ومن یشاقق الرسول او چا چې خلاف وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبین له الهدی وروسته دغه نه چې ښکاره شو د هدایت ويتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شو دا په غیر د لارې د مؤمنانو نه ويتبع غیر سبیل المؤمنین د دې مراد المؤمنین نه مراد الف لام په دې کې اهدی دي مراد تنه صحابه کرام دي دا بهتر قول دی د صحابه کرامو د لارې نه په بل لار باندې روان شو د صحابه کرامو د لارې نه په بل لار باندې روان شو ويتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شو دا بغیر د لارې د مؤمنانو نه چې غلار د صحابه کرامو ده دا غینه په بل باندې په بل لار باندې روان شو ده دویم قولم په سرین دار چې المؤمنین کې الف لام استغراقی دي د هر زمانی مؤمنان مسلمانان او د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام مرګری هغه ته مراد دي خو لیکن اول قول دا غوره دی مفسرین لیکلی دي ويتبع غیر سبیل المؤمنین په دې کې اشاره د اجماع ته امام شافعی رحمت الله علیه ته یو کس راغی او دا خبره ته وکړه چې دلایل د شرع کمه کمه دي د شریعت دلایل هغه ته وی د الله تعالی کتاب دی سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی او اجماع ده هغه سړی دی پښتنه وکړه وای دا اجماع دلیل د شریعت دی په دې باندې دلیل سره اجماع دا د شرعي دلایلو کې یو دلیل دی نو په دې باندې دلیل سره په دې باندې نو امام شافعی رحمت الله علیه ته وی مال درې ورځې مهلت راکا زه ورته دې دلیل ویم سړی لاړ واپس شو امام شافعی رحمت الله علیه قران کریم ته کېناسته مطالعه کوله کوله درې ورځې مطالعه وکړه په یو ورځ کې به سل ځله قران کریم کته دا اول نه تر اخره پورې قران کریم یې واړو په یوه ورځ کې سل ځله درې سوه ځله یې د الله تعالی کتاب د اول نه تر د اخره پورې واړو د یوې مسلې لپاره چې اجماع د اجماع دا دلیل دی اجماع د صحابه کرامو دا دلیل دی اجماع دا دلیل دی نو دا رقم دی نه معلومیږي په قرآن کریم کې دا کم آیات دی نو د تدبع نه وروسته دا ویرله ویتبع غیر سبیل المؤمنین نو بان سبیل بأن سبيل الصحابة بأن سبيل المؤمنين هي الإجماع دې آیات نه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ استدلال ونیو کله چې هغه سړی راغی هغه ته بیا پوښتنه وکړه دلایل د شرع څو دي نو هغه ته درې د الله تعالی کتاب دی سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی او یو اجماع ده و د اجماع د پاره دلیل پیدا ک کنه و او د دې آیت نه معلومی و من یشاقق رسول او چا چې خلاف وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبین له الهدى ورسته دغه نه چې ښکاره شو ته هدایت من بعد ما من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شو ده بغیر د لارې د مؤمنانو نه المؤمنین صحیح قول لري چې مراد تنه صحابه کرام دي حدیث کې مغراغلی دي ما انا علیه و اصحابی خلق به د الله تعالی په دین کې ډلې ډلې شي دا ټول به جهنميانی او صرف به یوه ډله هغه جنت والی صحابو ته پوس وکړه به د الله تعالی پیغمبره کومه ډله به جنت والی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ما انا علیه و اصحابی چا چې زما طریقه راټینګ کړله او زما د صحابه کرامو طریقه راټینګ کړله بیا مفسرینو لیکلی دی آیات لاندې په وضاحت کې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پیل او قول ته هغه ته غلط نشي ویل ځکه د الله تعالی پیغمبر دغه ویلی چې ما انا علیه و اصحابی ويتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شو دا په لارې د بغیر د لارې د مؤمنانو نه د صحابه کرامو نه نولی ما توله وابړو اغلره ما توله کوم خواته چې واوړېده ونسته جهنم او داخل وکړه در جهنم توسات مسیره او ډیر بد زیاده د ورتللو نو ولیه ما تولا وا ویلو مونږه طرف ته چې دا کم طرف ته اوړي یو قول لم پسرینو داره یو مطلب درې داره نو ولیه ما تولا پر یک دو مونږه دا د لره په هغه کار کې چې د اختیار کړی دی یعنی د تبا غبد اعمال آسان شي بد اعمال وته آسان شي نو له ما تول ګرځو مونږ دلرا اړو مونږ دلرا ما تول هغه طرف ته چې دا ته اوړي د صحابه کرامو د لارې نه چې بل طرف ته واوړي ده د بی دیني لار به ته آسان شي یو مطلب دار او هغه په حدیث کې راغلی ده نبی صلی الله علیه وسلم دا سویل کنه په کل میسر لما خلق له اما من کان من اهل السعادت په نو دا غره پر آسان شي لعمل اهل السعادت په دا غره پر آسان شي عمل د اهل سعادت و اما من کان من اهل شقاوت من اهل شقای دا غره پر آسان شي عمل د اهل شقاوت څوک چې د بدبختانو لار اختیار کړي الله تعالی تر بدبختو لار اسانه کړي هغه اعمالو ته اسان شي او چا چې د سعاداو د نیکبختو لار اختیار کړله الله تعالی به ورته هغه لار اسانه کړي دا په صحیح حدیث د بخاري کې راغلی دویم قول مفسرین داره نولیه ما تولا مراد د تولینا سپارو مونږ دلره په آخرت کې عاقبت د هغه عمل ته چې د دنیا کې اختیار کړی نولیه و بسپارو مونږ دلره ما توله و بسپارو مونږ دلره په آخرت کې ما توله عاقبت د هغه عمل ته چې اختیار کړی په دنیا کې په دنیا کې که چا د صحابه کرامو لار اختیار کړې وه نو الله تعالی به د هغه د هغه عمل عاقبت ته وسپاري الله تعالی به ورته ښایسته جنتونه ورکړي نعمتونه به ورته ورکړي او که چا د د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه علاوه بل لار اختیار کړی و نو د هغې سزا ته به وسپارلی شي قیامت کې هغه سزا به ورته ورکړلی شي نو دوه معنی مې ورته وکړلې نوله ما توله واوړو موږ ده دره ما توله هغه خواته چې دی واوړېدو ونسله جهنم اصلاح داخلول د پاره د سوځولو داخل وکړه در جهنم ته وسات مسیر او ډیر بد زیر د ورتلو دا جهنم حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امت يدخلون الجنه الا من ابا قیل قالوا یا رسول الله و من یابا قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابا زما ټول امتیان به جنت ته ځي مګر که چا د جنت د تللو نه انکار وکړ نو هغه جنت ته نشي تللی یا د الله تعالی پیغمبر وي د جنت د تللو نه هم څوک انکار کوي داسې هم څوک شته چې هغه وایي زه به جنت ته نه ځم نبی علیه الصلات والسلام ورته او ډېر خلک شته دی چا چې زما تاویداري وکړله نو دا جنت ته لاړ او چا چې زما خلاف وکړ نو دا د جنت د تلل نه انکار وکړ کنه ځکه جنت ته تلل د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې نه بغیر دا محال دی او دا مشکل دی دا امکان نه لري رب تیر ما قبل سره داره مخکې آیات کې مشاقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شله د نبی علیه صلوات والسلام خلاف او اتباع د غیر سبیل المؤمنین څوک چې د الله تعالی د پیغمبر خلاف دی څوک چې د صحابه کرامو خلاف دی نو اوس د هغې یو لوی مصداق بیانوي چې هغه شرک دی نبی صلی الله علیه وسلم شرک نه کړي دغه سي صحابه کرامو شرک نه کړي نو چا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت وکړ شرک یې وکړ چا چې صحابه کرام مخالفت وکړ شرک یې وکړ ان الله لا یغفر ان یشرک به یقینا الله تعالی نه بخي چې شرک سره وکړی شي و یغفر ما دون ذلک لمن یشا او بخي هغه ګناهونه چې کم وي داغې نه لمن یشا چاله چې وغواړي و من یشرک بالله او چا چې شرک وکړه الله تعالی سره وقد ضل ضلالا بعیدا نو دا گمراه شو په گمراهی لري سره د حق نه پرون مې ته هم درس کې ویلی دا خبره زده کوي یونی مخبره بار بار راځي قرآن کریم کې زلال دا دو قسم ذکر شوی یو تا زلال بعید وای چې هغه د ایمان سره نشي جمع کېدلی او دویم مطلق زلال دی بغیر د قید د بعید نه چې قید د بعید پکې نه ذکر شوی نو هغه کله د ایمان سره جمع کېدلی هم شي نو دې ځای کې مخکې مسله د شرک بیان شوې ده او شرک داسې عمل دی داسې ګمراهي ده چې د ایمان سره نشي جمع کېدلی ځکه شرک او ایمان دا دواړه د یو بل منافی دي د یو بل ضدین دي نو چا کې چې ایمان موجودی پاغي کې به شرک نه او چا کې چې شرک موجودی دا غي سره ایمان نشي جمع کېدلی نو دې ځکه لفظ د زلال بعید ذکر ذکر شوی علی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ټول وی په ټول قران کریم کې ماته دا آیات ډیر زیات محبوب دی عن علی رضی الله عنه انه قال ما فی القرآن آیتا احب الی من هذه الآیت ما فی القرآن آیتا احب الی من هذه الآیت و قرآن کریم کې چې دا آیات ما ته څومره زیات محبوب دی نو ما ته بل یو آیات ډېر زیات خوښ نشته دی ولې ځکه الله تعالی شرک نه بخي نو الحمدلله مونږ خو شرک نه پاک او الله تعالی وایي ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء د دې نه چې لاندې ګناهونه یې الله تعالی چې وغواړي هغه معاف کوي نو د الله تعالی نه زموږ امید دی چې زموږ ګناهونه به الله تعالی معاف کړي امیر سي محترم په یو دعا کې ویلي وی الله تعالی مشرکان نه یو الله تعالی بدعتیان نه یو الله تعالی ستا ښکاره بغاوت هم نه دی کړی الله تعالی مؤمنان ګناهګاران یو الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړه نو دې ځای کې همدغه مسله ده ابن کثیر رحمت الله علیه د علی رضی الله تعالی عنہ دا قول ذکر کړی دی ما فی القرآن آیتن احب الی من هذه الآیه ان الله لا یغفر ان یشرک به الله تعالی نه بخی چې شرک سره وکړي شي او یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخی هغه نور ګناهونه چې ښکته دي لاندې دي د شرک نه چې کم دي شرک نه و مې یو شرک بالله چا چې شرک وکړ الله تعالی سره فقط ضل ضلالم بعیدا نو یقینا دا گمراه شو په گمراهی لري سره د حق نه ای یدعون من دونه الا اناسا و ای یدعون الا شیطانا مریدا دی آیات باندې وزن پوی کوي لږ د مشکلاتو نه ده خزر طویل کول په اسانو الفاظ باندې وضاحت کوم رب د دې آیات تمخ کې سره داره مخ کې الله تعالی مسله د شرک بیان کړه نو دا بیان د مشرکانو دی دوی مخ کې آیات په آخر کې ذکر شو مې شرک بالله فقط ضل ضلالا بعیدا دا گمراه شو خدا سي گمراه دی چې ایمان سره نه جمع کیږي نو اوس دا غي سبب الله تعالی ذکر کړي هغه سبب یې داره چې دا شرک بل عبادت کې اختره په شرک به دعا کې اختره نو داسې شرک خو الله تعالی نه معاف کوي که ای یدعون من دونه الا اناسا نه رابلی دیو من دونه سوا د الله تعالی نه الا اناسا مګر زنانه و ای یدعون الا شیطانا مریدا او نه رابلی دیو مګر شیطان سرکشه ای یدعون من دونه نه رابلی دیو سوا د الله تعالی نه الا اناسا مګر زنانه رابلی د دې څه مطلب دی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی د عائشه رضی الله تعالی عنها پر روایت باندې امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دی و ای یدعون مراد چې دی د دعا نه مراد عبادت دی ذکر د خاص دی او مراد تنه عام دی دعا د خاص ده عبادت د عام دی ځکه د دعا مقصد هم دغی د چانه حاجت طلب کول د چانه استعانت طلب کول بیا هم په سرینو د دې آیات مقصدونه ډیر بیان کړي دیو عبادت نه کوي مګر د زنانو یا استعانت او امداد نه غواړي مګر د زنانو نه څنګه د زنانو نه غواړي چا د زنانو نه غوښتلی عائشه وی وی رضی الله عنها وی دین مراد اوسان تی مراد دی د اناس نه مراد اوسان دی او پاغي باندې اطلاق د اناس ته دی وجنه شعر چې پاغي کې د زیات نمونه هغه مؤنثاتو لات منات عزا نو دې کې معنا دا شوله یو مطلب د آیات دا شو ای یدعون من دونه دی عبادت نه کوي سوا د الله تعالی نه ان لا اناسا مگر د بوتانو عبادت کوي چې غیر نمونه ور کړی دي د زنانو لات منات عزا و غیره پیر ابی دا داسې بوتان دي چې دوی عبادت کوي خو لیکن نمونه رسري د زنانو دي دویم دوی موجه د غیر لپاره دا ده اطلاق به کړی دی اناس د اناس اطلاق پر دی وجه نه کړی دی چې دا مشرکانو به د خپل بوتان خیسته کول په شان د خایس د زنانو باندې سپین زر سره زر دغه سی کالی او غیره دغه سی جامې په مزارونو باندې اچول دا به کول کن نن سبا هم دغه سی ده ډیر ځایونو کې مزاراتي قبرونه چې خلک د هغې عبادت کوي هغې ته سجدې کوي نو په هغې باندې کالي او جامې یې داسې اچولي لکه ډولۍ ته جوړه کړې زنانه چې واده کیږي په کومه ډولۍ کې مخکې و ډولۍ وي د هغې په شان د کې ښایسته کړی او په دې کې د مشرکانو ډیر توهین ته اشاره ده مشرکانو با زنانو له هیڅ قسم حق نه ورکاو په معاشره کې خو لیکنه بیا د هغه پیر نه وی داسې شی جوړ کړی و لکه د زنانه ډولی یو طرف ته حق نه مني او بل طرف ته داسې ښایسته کړی ده لکه زنانه ابن جریر رحمت الله علیه لیکلی دی د اناس ته مراد په دې ځای کې ملائک دي ذکر مشرکین او عقیده دا و چې ملائک د الله تعالی بنات دي هغه اناس دي نو ای یدعون من دونی دیو عبادت نه کی سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر دیو عبادت کی د ملائکو چې دیو ته چې دی مشرکانو به ملائکو ته د الله تعالی لونه ویلې او اناس به وته ویل یو بل معنا حسن بصری رحمت الله علیه بیان کړی دا د اناس نه مراد پدې دی کی هغه چیز دی چې پاره کې روح موجود نه لرګی دی ګټه ده نور دی سپوږمۍ ده دا اوس د قبرونو مړی او غیره دي دوی به عبادت کاو داغي او داغي باندې اطلاق د اناس د ضعف د وجنه کړی دی لکه سرنګ چې زنانا په نسبت د نارینه باندې کمزوري دي نو دغه زی غیر زی روح شی په نسبت د زی روح باندې کمزوري دی ضعیف دی ای یدعون من دونه نراولی دی سوا د الله تعالی نه الا انا سم ګر زنانه و ال و ای یدعون او دویم معنی نو انا ستو ویل شو دی ای یدعون من دونه نراولی دی عبادت نه کی سوا د الله تعالی نه الا انا سم مگر دا بوتانو چې هغه داغي اکثر نمونه د زنانو دی یو قول دویم ای یدعون من دونه الا انا سم دیو نراولی دیو حاجت نه طلب کوي عبادت نه کوي سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر د هغه بوتانو چې هغه خسته کړی دی په شان د زنانو باندې درم معنا ای یدعون من دونه الا اناسا نرا بلی دیو سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر عبادت کوي دیو د ملائکو چې د دیو عقیده او چې ملائک د الله تعالی لونه دي اناس دي څلورم معنی ای یدعون من دونی الا اناسا دیو عبادت نه کوي دیو استعانت او حاجت نه طلب کوي سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر د هغه چیزونو چې پای کې روح نشته دی نو د ګټو د لرګو د نورو د سپوږمۍ یا د مردگانو یعنی هغه چیزونه چې هغه مړه دي دیو د هغې عبادت کوي روح پکې نشته دی و ای یدعون الا شیطان مریدا او نرا بریدیو مگر شیطان سرکشه مرید د امرد نره مرد امرد اصل کې ویل کی خویا او خالی ته ویل کی دیو جنا هغه الک ته هم امرد وای چې دا غی ګیره نه ځکه خوای کنه مخه خوای مینی ویخته پی نه او کله چې چا په مخ باندې ویخته راشي هغه ذیب چی وی شیطان ته مرید ولې ویل کی د هغې لپاره وجه دا ده چې شیطان هم خالی دی د اطاعت د الله تعالی نه شیطان خالی دی د اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم نه دغسې شیطان خالی دی د خیرونو د برکتونو نه دیو جن ورته دا ویلی شوی و ای یدعون و نرا بریدی من دون الا شیطانا مگر شیطان مریده سرکشه دې دې کوم سوال دا راځي او دا ډیر زبردست سوال دی ځان په پوهه کې تاسو ته ما ویل اول د آیات لږ د مشکلاتو نه دی مشرکانو خو د شیطان عبادت نه کړی الله تعالی څنګه و چې دوی د شیطان عبادت کوي د شیطان عبادت چرته نه دی شوی یو جواب مفسرین ذکر کړی دی چې دې کې د دعا نه مراد په دې کې اطاعت مراد دی د دعا نه مراد اطاعت مراد دی نو ای یدعون الا شیطانا مریدا دیو اطاعت نه کوي پر شرک کولو کې مگر د د مگر د شیطان سرکشه داغي خبره کې منی ای یدعونا ای یطیعونا دیو اطاعت او تابعداري نه کوي پر کولو د شرک الا شیطان مرید مگر د شیطان سرکشه په شرک کې د شیطان تابعداري کوي داغي خبره کې منی دویم قول لمبسرینو داره چی د مکی مشرکانو دغه سی ارز کې چې شرک کیږي مشرکان د چا عبادت کوي نو په سنم کې په عبادت کې او د شیطان وردنه وځي په ډیرو ځایونو کې داسې ده تر اوسه اوسه پورې دا خبره مشهوره وه اوس الله تعالی مهرباني وکړل د مسلمانانو دغه عقیده ختمه شوله اوس هم په ډیرو ځایونو کې وایي د پلانی قبر لتلی هم د پلانی قبر د بزرګ د قبر نه راته اواز را تراغه چاره ته اواز وکړو د یو ونه چې د هغې عبادت کوي خلک وایي د هغې طرف نه راته اواز وشو داسې خبره کوي خلک چې هغه محترم ګڼي او هغه عزتمن ګڼي د هغې عبادت کوي نو اواز راته وشو داسې چلو شو داسې چلو شو کله داسې وایي که نه وایي د پلانۍ بابا چا پسې مې خبرې کړې وي وایي د شپې را پسې راغی او کټې را باندې الټکه کټې را باندې واړو دا خبره کوي اکثر په دې مقبره کې یو ونه ولاړ اسی د مقبره ونه وهل د شرعن صحیح نه دی هغه نه جایز دی ځکه وقف دی صحیح نه دی هغه خو ډیر خلک یو شهیدی یا یو بل بابا و غیره نو د هغې خواته یې ونه ولاړی هغه خلک نه وهي او عقیده یې دای که دا ونه ووهمه او د دې نه لرګي وکړمه په دې باندې مې چې څه پاخه کړل نو هغه به راله زهر شي یا که د هغې نه مې پاڼې وکړلې څانګې ډکې مې ترې راوړله او دا بیزو ته مې دې دا پاڼې واچولې دا پاڼې نو دا بیزې دا هر څه به راله مړه شي دا ټول شیطانی اثراتی نو دې دې کې معنا دا شوله کله به چې په سنم کې په غبوت کې شیطان ورننه وته هغه توکل راخکاره کیده کله به ته आवाज وغیره کو نو ای یدعون من دونه نرا بریدیو سوا د الله و یدعون الا شیطان مریدا نرا بریدیو سوا د الله تعالی نه مگر شیطان سرکشه نو په غبوت کې به ورننه وت نو دا داسې لکه شیطان د چوازونه کې د هغې عبادت کوي زمونږ استادانو به دا خبره هم کوله وایي په معتمد ذرایعو سره دا خبره هم معلوم شوې ده په مصر لیبیا وغیره کې خلک د شیطان عبادت هم کوي شیخ صاحب رحمت الله علیه د کابلګرام هغې به وایي وایي په مشرکانو کې داسې مشرکان هم تیر شوي دي چې هغې د عورت عبادت کړی دی د عورت عبادت یې کړی دی د انسان د شر... د انسان د شرمګا عبادت یې کړی نو په مصر لیبیا کې اوس هم داسې خلک شته دی بعضې چې هغه د شیطان عبادت کوي د شیطان او د ابلیس په نوم باندې ذبح کوي او د هغې په نوم باندې بعضې خلک د پیریان نه دومره یارېږي چې د هغې په نوم باندې نظر و نیاز کوي د هغې عبادت کوي او د شیطانانو په باره کې د پیریانو په باره کې د عقیده ساتي چې دا په غیب باندې پوهېږي دا کولی شي دا کولی شي دغه عقیدې ساتي خلک نو دا شته دی و ای یدعون من دونه ای یدعون ای یدعون نر بلیدی من دونه سوا الله تعالی نه الا اناسا مگر زنانا و ای یدعون نر بلیدی الا شیطان مریدا مگر مگر شیطان سرکشه لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وس الله تعالی ذکر کوي اوصاف د شیطان د شیطان صفاتونه الله تعالی بیانوي لعنه الله د شیطان څه شی دی الکه شیطان هغه دی چې الله تعالی پې لعنت کړی دی یو صفت یې دا دی شیطان لعنتی دی هغه دی که نه چې الله تعالی پې لعنت کړی دی شیطان هغې ته وایي لعنت د الله تعالی د رحمت نه لري شوی دی د الله تعالی د رحمت خاصه نه محرومه شوی دی وقال لتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال او ویل دی شیطان لتخذن خامخا زب جوړوم من عبادك استال بندگانو نه نصیبا مفروضا برخه مقرره شیطان دا قسم کړی دی چې زه به ستا د بندګانو نه ځان دپاره یو برخه مقرروم مفروضه یا په معنا د جدا جدا کړلی شوي سره یا مفروضه په معنا د مقرر کړلی شوي سره درې معنا هم پسرین کړی د مفروضه په معنا د واجب کړلی شوي ضروری د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا چې زه به خلک ګمراه کوم او طریقې د اتخاذ په دې راتلونکي آیات کې اوس ذکر کیږي د لتخذن من عبادک نصیبا مفروضه دراتلون کې آیات لري لپاره تفسیر لې لعنه الله لعنت کړی دی الله تعالی په شیطان په ابلیس باندې وقاله او ویل دی شیطان لا تخذن من عبادک خامخا جوړو مزه ستاده بندګانو نه نصیبا برخه مفروضه مقرر کړی شوی مفروضه جدا جدا کړی شوی یا مفروضه واجب کړی شوی یعنی ستا بندگان به زه گمراه کوم او خپل د خپل ځان برخه پکې جوړوم ولا ازلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله رب تیرا ما قول سره دار مخکې آیات کې لتخذن من عبادك نصيب مفروض دا بیان شوله اتخاذ د نصیب نو په دې آیات کې د هغې څلور طریقې بیانوي ستا په بندګانو کې وازه د خپل ځان برخه کومه گمراه کوم به نو سغه طریقې څنګه دي لأذلنهم خامخا گمراهی ته برابرم دی لره لأذلنهم عن الحق ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی د حق نه به ول طرف ته اړو ما بی دینای طرف ته د الله تعالی د توحید نه به شرک ته اړو ما لأذلنهم دویمه طریقه ولو منینهم او خامخا امیدونه به ورکوم دیو ته ولو منینهم خواهشات تر زوګانې د خلکو په زړونو کې غورځول نو په سرینو لیکلی دي لکه مثلا انکار کول له جنت نه انکار کول له جهنم نه دغسې د باس بعد الموت نه د حساب نه او دغسې کفر او شرک او بیا هم تمه ساتي زه به جنت ته ځم ولا امین ولا امنینهم امیدونه خواهشات ارزوګانې د خلکو په زړونو د خلکو په زړونو کې ورځول درېمه طریقه ولا امرنهم او خامخا خایم بدیو ته پلی وتی کنه آزان الانعامی نو پریکی بدیو غوګونه د چارپایانو ولا امرنهم د دې لپاره مامور به پټ ده ولا امرنهم بالبتکی او خامخا زه به حکم کوم دیو ته بتک په عربی کې په دوه معنو سره راغلی یو راځي په معنا د غوږونه پرې کول او دویم راځي په معنا غوږ سری کول پرې کول نه بلکې سری کول صرف د جاهلیت د زمانې د مشرکانو د رسمو د دې پوره وضاحت راځي په سورة المائده کې یو سل دریم آیات کې والته وضاحت راشي د مشرکانو عادت دا و چې کله به یوه اوښه وه پنځه دله هغې به بچي راوړل پنځه بچي او آخرې به یې مذکر نو هغه اوښه به یې د خپلو اصنامو د بوتانو په نوم باندې ازاده کړله پرې به یې ښودله د هغې نه به هر قسم پیدا اخیستل حرام ګڼل په ځان باندې او هغې ته به بحیره ویله بنا بر اختلاف اقوال تاسو ته تفصیل وروسته راځي پاله یبتی کن آذان الانعام نو پرې کوي بدیو هغه غوګونه چارپایانو ولا امرنهم او خامخا خایم خیسته کوم بدیو ته فلا یغیرن خلق الله نو بدلی بدیو جوړښت الله تعالی پیدایش د الله تعالی فلا یغیرن خلق الله دې دې کې دا خلق په معنا د مخلوق سره دی بدلی بدیو مخلوق د الله تعالی هغه صورت او هغه شکل چې الله تعالی پیدا کړی نو هغه به بدلی مفسرینو د هغې ډېر صورتونه ذکر کړي دي یو صورت په هغې کې دا دی عبادت کول د نور او د سپوږمۍ د اور د ګټو د بوتانو وغیره نو دا د الله تعالی پیدایش بدل کړه نور او سپوږمۍ اور ګټې ونې الله تعالی دې لپاره نه دي پیدا کړی چې د هغې عبادت وکړلی شي دغسې مفسرین لیکلي په لیغیرن خلق الله لواتت خپل خواهشات پوره کول د نارینهو نه ځکه نارینه خو الله تعالی دغه لپاره نه وی پیدا کړي نو داری د دا الله تعالی پیدایش هغه بدل ک پلا یغیرن خلق الله مفسرین لیکلی دي په دې کې دا هم داخل دي چې زنانه خپل شکل او صورت جوړ کړي د نارینه په شکل باندې او دغه سي نارینه خپل شکل صورت جوړ کړي د زنانه په شکل باندې او په حدیث کې په صحیح حدیث ته بخاری کې پاغي باندې لعنت ویل شوی لعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء کما نارینه چې مشابهت کوي د زنانو سره په ناسته ولاړه کې په لباس کې په خوی بوی اخلاق و غیره کې والمتشبهات من النس والمتشبهات من النساء بالرجال الله تعالی دی تبا کې غزنانا چې خپل مشابهت کوي د نارینه سره بازار کې نارینه هم ګرځي او زنانه رواني دي بی ضرورته څنګه کپړې چې نارینه ودي هغه کپړې زنانم جوړي دا مشابهت دی د هغې سره ویخته نارینه هم واړه کوي زنانه هم واړه کوي دغسې مبصرین لیکل دي پله یغیرن خلق الله په دې کې خالونه لګول د زنانو دپاره خال لګول او په حدیث کې په هغې باندې هم لعنت ویلی شوی دغسې د مخ نه دغسې د وروځو نه ویښته ویستل دا پکې هم شرعا ناجایز دی او حرام دی او دا د الله تعالی چې کوم صورت او شکل درکړی ته در هغه بدلول دی دا پرې کوم داخلي پله یغیرن خلق الله دغه سي مفسرین لیکلی دي چې تغیر د خلق الله ده هم دی الله تعالی د نارینه په مخ باندې ګیره پیدا کړې ده او د زنانه په مخ باندې ګیره نشته نو اوس د قبضې د موټی نه ګیره کمول یا خرول بالکله دا هم حرام دی او ناجایز عمل دی او که څوک ورته ښه وایي چې دا مې ښه کار وکړه بیا په دې باندې کافر کیږي دغه انسان ځکه حرام کار ته حلال ویل او ښایسته ورته ویل دغه باندې انسان کافر کیږي فلا یغیرن خلق الله نن سبا وګوره د مسلمانانو شکلونه په یو ځای کې یو هندو دی یا یو یهودي دی یا عیسی یو انګریز دی مسلمانو سره ودروه او دا کافر په دې منځ کې ودروه هیڅ فرق به معلوم نکی هیڅ فرق به معلوم نکی بس یو شی ویخته دی انګریزی دی ګیره دی انګریزی ده ناسته ولاړه دی انګریزی ده خوراک سکاک دی انګریزی دی لباس دی انګریزی دی نو مسلمان ته په څه باندې ټول خویبوی دی د کافر دی د بی دینه دی نبی صلی الله علیه وسلم دربار نبوت ته د کسرا د بادشاه لخوا دو قاصدان راغلی وقد حلقا لحاهما روایت کې راغلی دي دوانو ګیره خریلې وي نو نبی صلی الله علیه وسلم او برې ته غټ غټو د سندخ کرے جوړ کړی و د بریتونه نو خکره و د خکره و بریت او ګیره خریلی و دو کسانو نبی صلی الله علیه وسلم تاول ونه قتل مخه تی واړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تویل ویلکما من امرکما بهذا ای تباہ و برباد شي درته چا ویلی تاسو ګیرې خریلی دي او برې تم غټ کړی درته چا ویلی نو قال هغه دوانو تویل امرنا ربنا مونږ ته زمونږه رب مونږ ته حکم کړی دی به زمونږه رب زمونږ ته ویلی رب ساسو څوک دی یعنی یعنی کسرا د کسرا بادشاه مونږ ته دا ویلي دي زمونږ په نظام او زمونږ په قانون کې داري چې نارینه به ګیرې خرئ برید دې غټ کې او ګیرې دې خرئ نن سبا پکې هم ډېر دغه سنډګان پکې دی هسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ولکن ربی امرنی بعفاء لحیتی وقص شاربی زما رب خو ما ته دا حکم کړی دی چې ګیره غټه که او برید دې واړه که ستاسو رب تاسو ته دا حکم کړی دی نو رب د هغو څوک شو دی چې ګوره لفظ د رب راغلی دی دا رب مونږه معنا کو شیخ سی رحمت الله علیه د کابلګرام هغه به معنا کوله رب یعنی هغه ذات چې تاسو تربیت کوون کړي د الله تعالی په دین باندې تاسو تربیت کړي نو قانون ساز معنا ده نو دې دې کې هغه ته د خپل د کسرا بادشاه طرف وای یعنی هغه زمون په ملک کې دا قانون جوړ کړی دی چې نارینه دی ګری خره خیر دی دا قانون دی دا نظام دی پلا یغیرن خلق الله دا پکې ټول داخل دی نن سبا عام معاشره ته وګوري زنانه د نارینه سره نه پیژندل کی نارینه د زنانه سره نه پیژندل کی او چا چې ګیره خریلی دا به کې خپل مور ته تلی صحیح ده د مور ګیره نه کنه نو دا به کې مور ته تلی امیر سه محترم ویل دا به کې خپل مور ته تلی دا ډیر پکې سه مور ته تلی دغه لیکلی دی ابن عابدین شامی رحمت الله علیه لیکلی یحرم علی الرجل قطع لحیته حرام دی حرام ګیره خریل یا ګیره وړ کول د موټی نه دا حرام دی نه ناجایز دی دا نه چې دا یو معمولی خبره ده د چا په مخ باندې چې ګیره نه خلک ته عام په معاشره کې سوی قوسو توي کې سوی توي قوسو توي نو هغه پس خلک بیا د ماشومان پسې هم خاندي وي غټ سړی دی وګوره ګیره نشته نو چې هغه غټ سړی دی د ګیره خلل د پاغه پسې ولې نه خاندي په هغې پسې خندا په کار ده چې ته څنګه نارینه یې ته څنګه هلکې او ستا ګیره نشته دی یو نیکه زنانه وه او د هغې خاونو ګیره به خریله د ښځې ورته بار بار ویل چې ګوره خاونده دا ګیره مه خروه دا ستا سره ښه نه ښکاري او زه د ښځه یم زما ستا فرق نشته دی ستا هم ګیره نشته دی زما هم نشته دی دا به څنګه چلی هغه یو ته ګوره ته زما خزه ته په خپل ځبن کینه زیات خلک وای کنه قلتیګه ما خبرې مکوه خو بس زما خزه یې چیرې ته سوې ما کوه زما په ګیره کې ساسه کار دی هغه یو ته خاوند زما رب کې کار زکه دی چې زما خاوند یې زری خزه یم ما رب کې کار شته دی ګیره مخره کنه مشکل به جوړ کې بیا به خپای بس هغه ته زما په ګیره کې کار نشته دی صحیح ده دا سه وکړل چې د کور نه بهر ته تللی خاون په مزدورۍ باندې یا په هر څه باندې تللی دی چې کله دا کور ته راځي نو رابطه یې کړې ده زه به درځم په پلاني ټیم باندې کور ته درځم یې زنانه خپل سر چې دی دا یې وخراو او دغسې بونډۍ کېناستله په کور کې کټاسرې کله چې خاون راغی نو خاون ته مخ واړوی دا داسې کړي دي وی خاوند ته زما خاونې په زما په سر کې څه کار دی ته زری خزه يم بس خدمت و ډوډۍ مې دا تیار کړی دا کپړې بس چغه د لوینځم خدمت بدلو کوم زما په یختو کې څه کار دی زما په سر کې تا ته ما یو کال دو کال دا مینت وکړ چې ګیره مخره ګیره مخره او دار سره بد کاری ځکه زما خاونې نو زما بدی شي دا ګیره دې خراولي زما بدی شي زما را سره مینه محبت نشته ری تا و ما ته بار بار داوی چې زما په ګیر کې ساسه کار دی زما خزه ایت نو زه ته اوس داویم چې زما په ویختو کې ساسه کار دی خو زما خاونې بس دینه قرارې غوس کله چې خ... کله چې زنانه د الله تعالی په دین باندې پوه شي نو بیا خاونم نیک کول شي هغه ځان سره دیندار کول شي خو لیکن کله چې زنانم بی دیني او خاون هم بی دینه نو بیا معامله دا دوانه ګرم تارونه چې یو ځای شي بیا مشکلات جوړي نو چا خوندانو چې ګیره خرولې دي یا د موټی نه وړي کړی دي نو څومره زنانه چې زمونږ आवाज اوري نو دا غي سره په کور کې وسره په دی باندې خپګان جوړ کړي چې تا دا ګیره ولې خریلې ده ته د الله تعالی دشمنې د الله تعالی پیغمبر د الله تعالی د ټولو پیغمبرانو دشمنې ته د الله تعالی چې څومره پیغمبران نه لګری دي چې داغه څومره مرګري ته داغه دشمنی ځکه یو پیغمبر ګیره نه خریلی ده نه یې وړوکی کړی ده نه یو صحابي ګیره خریلی ده نو څنګه ګیره تا خراولې ده هم دا معاشره پې بدخکاری پرې باندې په کور کې خاوند لري مونږ نه ځي نو دا ته وایه کنه بس که ته نه ځې بیا به زه لاړه شم خیر دی منځله امیر صاحب محترم به یو واقعیا ویله چې سواد کې کله زموږ مرکز جوړېده مونږ اعلان وکړ خلک به په نمبر باندې د یو یو کلی د دوو دوو کلو خلک به راته خدمت دپاره په کور کې یو نارینه و هغه سهار امیر صاحب محترم اعلان کړی چې نن د پلانی کلی نمبر دی کار له بغه راځي مرکز له امام ډیری مرکز چې کوم استاد مرتدینو ختم کړی نو یو یو سړی هغه سهار د وخت روان دی لکه پټی لذي دی لپاره چې میخ له دغه راوړي شوتل او غیره واخه ول راوړي دا غي په کور کې مور و نو هغه بیلچه راغیسته هغه ته به چرته دی وسکه نو بیګا امیر سی ویلان کړو چې مرکز ته راشي دغه خدمت لراشي وسه تاینم تالور راغیسته او دغه صادر دی راغیسته تروانه پټی تروانه نو خیر ته پټی ته ارشا خدمت ته وزر ارشم که ته به دی باندې خخ کاری دسی امیر صاحب محترم بیګا اعلان کړی دی چې خدمت د پلانی کلی د خدمت نمبر دی او تا سار لور او دغه دی راغیسته دی صادر دی راغیسته شوتل روان نو حالت کې تنه زیل ته وزر ارشم بیا خیر دی زنانه چې کله نیک شي او د الله تعالی په دین باندې راشي نو دا ټول قام قبیله خپل سمبارول شي ته خاون کور خپل بال بچیان دغه سي د خپل مور او پلار کور د دوانه سمبالول شي خاوند دې پر پردي سړی کور ته دانه نه راولي خدا سي وته و چې دا په ما په ما پسې راولي مال راولي دا پردي سړی زما سره هو کار نشته ستا سره کار دین بار په بیٹک کې کینه وکړ زما دند زما دغه کوټې ته ودی راولي نغری غاړي دې سره پار راولي خو بهر کینه وا ستا سره کار دې په بیٹک کې کینه او چې بز پوخ کما هغه ولوي سو زه رسخته ک ما پسې دند سش د پار راولي زنانه چې کړه نیک شي نو بیا دا ټوله معاشره په دې باندې نیکه کیږي ولا امرنهم خامخا حکم وکم دیو ته فلا یغیرون خلق الله نو بدلی بدیو پیدایش د الله تعالی ورځ ویستل هغه ویل چې دغه ناجایز دی زنانه په معاشره کې ورځي مباسي نو دا ناجایز او حرام کار دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ با کوم زنانه و چې ورځي استلی لعنت په پیوای وی الله تعالی دې تباکی چا به چې خالونه لګول هغه باندې به لعنت وای الله تعالی دا تبا کی صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی یو زنانه ام یعقوب نوم د یو قبیله هغه په سراغ لره الکه وې زه خبر شوم چې ته به د زنانو په سړیر لګیا شوی مخکې یو زنانه را بتر د کې مونږ ته کړی و چې تاسو به د زنانو په سړیر ولې لګیا شوی مونږ خو به زنانو په سړیر نه لګیا شوی مسائل او احکام دی هغه صرف بوایو نو ته به د زنانو په سړیر ولې لګیا شوی ته په لعنت وې چې دی پیغمبر د تر کم کار حکم کړی دی او کم یې ورته پرېښی دی په هغې باندې عمل وکړي د څه نه چې منع کړي د هغې نه منع شئ نو په دغه زنانه چې هغه ورځي وباسي د الله تعالی پیغمبر په هغې باندې لعنت ویلی دی الله تعالی وایي چې تاسو د پیغمبر تابعداري وکړئ نو دا د شول لکه الله تعالی چې راته ویلي دوی معنا په سرین ذکر کړی د دې کې د خلق الله نه مراد دین د الله تعالی دی ولا امرن او خامخا حکم وکوم ز شیطان د قسم کړی دی خامخا خایم بدیو ته په لوی غیرونه خلق الله نو بدلی بدیو دین د الله تعالی دین د الله تعالی او بدلی د الله تعالی دین به بدلی د الله تعالی دین بدلول په دوو طریقو سره دی یو ټول انسانان الله تعالی پیدا کړی دی په دین اسلام باندې په توحید باندې نو هغه بدلول شرک او کبر طرف ته غراخکل حلال هغه چې الله تعالی حلال کړی دی حرام هغه چې الله تعالی حرام کړی دی اوس په کې رضا نه حلال او حرام جوړول دا سری دا بدلول دی د الله تعالی د دین نو د الله تعالی دین خو د الله تعالی کتاب دی د الله تعالی پیغمبر احادیث دی اوس دا بدلول په دیموکراسي باندې شیطان دا قسم کړی دا خلک گمراه کومه دا پرېږدم و مې یتخذ شیطان ولیا او چا چې ونی و شیطان ولیا دوست تابعداري کړل شوی د ذکر ولینه مراد د شیطان سره دوستانه دار چې د شیطان تابعداري وکي د الله تعالی تابعداري پرېږدي د الله تعالی پیغمبر تابعداري پرېږدي او د شیطان خبره ومني وعده د څه شي ده د دیو سره باطلې وعدې کوي مدد به دې وکړم سلامتیا به له درکړم جهنم نه وبچ شي یا یعدهم د وعید نه نه په معنا ده یری دا شیطان مؤمنان او مسلمانان لره د فقر او د غریبۍ نه په سبب د انفاق سره په لار د الله تعالی کې الشیطان یعدکم الفقر مخکې ذکر شوی دی کنه نو یعدهم وعده کې د شیطان درې خلکو سره باطل او وعده جنت ته تلل او د جهنم نه بچاو دویم یعدهم دا شیطان یری مسلمانان لره چې د الله تعالی په لار کې خرچې مکوئ کنه غریبان بشئ وجمنیهم امیدونه اچې دیوته مخکې د هغې بیان شو ویمنیهم وای او ما یعدهم الشیطان الا غرورا او وعده نه کې شیطان د دې سره الا غرورا مگر د دوکي د دوکي معنی دې کې دا شوله چې دا شیطان کما وعده سره کوي نو په ظاهر کې هغه ستا ذهن ته دا چې جتاله پیدا درکې لیکن هغه د پیدا نه په دنیا کې درکولای شي نه په قیامت کې درکولای شي و ما یعدهم الشیطان وعده نه کوي شیطان الا غرورا مگر د دوکي اولایک مواهم جهنم په دې آیت کې الله تعالی تخفیف ذکر کوي تابعداران د شیطان ته اولایک مواهم جهنم دا کسان چې شیطان تابعداري وکړه زید هغه جهنم دی و ما مواهم زید دی جهنم و جهنم دی ولا جدون عنها محیصا او وبنومی عنها دا جهنم نه محیصا دو معنی دي دا د صيغه د مصدر میمی ده محیصه حاص یحیص په معنا د تختیدل او خلاصیدل بچ کیدل ولا یدون او بنومی عنها د جهنم نه محیصه تختیدل یا بچ کیدل دویم قول د مفسرین دار چې محیصه د صيغه د ظرف مکان ده ولا یجدون او بنومی عنها دغه جهنم نه محیصه زید تیختی محیصه زید خلاصیدو زید بچ کیدو والذین آمنوا وعملوا الصالحات د تخویب نو ورستو بشارت هغه خلک چې شیطان تابعداري نه کړې بلکې د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر تابعداري کړې ده دغه حال والذین آمنوا وعملوا الصالحات یا کسان چې ایمان راوړ دي عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د شیطان په طریقه نه سندخلهم جناتین زر دی چې داخل وکوم هغه در جنتونو ته چې بای ګلان دي داغې نه ولې خالدین فیها ابدا همیشه وي پای کې همیشه همیشه وعد الله حقا وعده د الله تعالی رښتونی ده وعد الله حقا دا مخکې داغې په خلاف باندې شي و ما یعدهم الشیطان الا غرورا شیطان د دروغ دوکې کوي او د الله تعالی وعده رښتونی ده وعد الله حقا وعده وعده وعدا وعده کړی ده الله تعالی وعده حقا وحق ذلك حقا او هغه بالکل رښتونی ده ومن اصدق من الله من الله قیله او څوک ډیر رښتونه دی الله تعالی نه پوینا کی معنی دا شوله د الله تعالی نه پوینا کی څوک رښتونه نشته نو دوه خبرې ذکر شولې الله دوه خبرې وکړلې یو دا چې شیطان څا سره کم لوزونه کوي نو دا دروغ دی او چا چې شیطان ته ویداری وکړه جهنم ته وځي نو یو الله تعالی دا وینا وکړه دویم چا چې د الله تعالی ومنله د الله تعالی پیغمبر یې ومنله دا به جنتونو ته ځي نو د الله تعالی نه بل څوک رښتونه نشته دی که چا دا وکړله نو جنت ته ولاړ شي که چا د شیطان هغه وکړله نو جهنم ته ولاړ شي د الله تعالی نه بل څوک رښتونه نشته دی بلکې الله تعالی ډېر زیات رښتونی دی